عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورځي د خپل د خور د کور دروازه ډبوي چې په دې وخت کې خباب بن ارات هم د دوی د زده کړې او ښوونې لپاره د دوی په کور کې موجود و او هغوی ته یې صورت طه ورزده کاوه کله چې د عمر د راتګ کشار تر غوږوش خباب د هغوی د کور په یو ځای کې پټ شو فاطمه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خور وه لیکلی قرآن مجید د خپل ورون لاندې پټ کله چې عمر کور ته ور دننه شو سمدستي یې پوښتنه وکړه دا تاسو څه لوستل هغوی دواړو وویل تا خو زموږ څخه هیڅ نه دي اوریدلی عمر ویلې هو زه خبر شوی یم چې تاسو مسلمان شوي یاست او د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري تاسو غوره کړې ده او د دې سره یې په خپل اوښي سعید باندې حمله وکړه خور یې د خپل میړه او د خپل خاوند د ژغورنې لپاره ور وړاندې شوه هغه یې داسې ووهله او هغې ته داسې ګزار ورکړه چې هغه سخته ټپي شوه او د هغې د مبارک مخ نه وینې را روانې شوې کله چې عمر د خپله خور ووهله نو سعید چې د عمر اوښی و هغه ورته ویل په څرګند ډول ورته ویل هو موږ مسلمان شوي یو او د محمد صلی الله علیه وسلم راوړی دین مو منلی دی څه چې ته کوي شي کړه کله چې عمر خپله خور په زخمی حالت کې ولیده چې د هغې مبارک مخ نه وینې بهیږي په خپلو کړو ډیر پښیمانه شه او وشرمید او دا یې ورته ویلې چې هغه کاغذ چې په هغه کې قرآن لیکل شوی ته هغه ماته راکړه چې زه وګورم چې محمد په خپل نوي دین کې څه شی راوړي دي عمر په دې وخت کې یو د هغه کسانو څخه و چې لیک او لوست یې کولی شو د عمر فاروق خور په ځواب کې ورته ویل منګه په دې په تا باندې ډاډمن نه یو چې دا د الله رب العزت کلام تا ته درکو کیدلی شي ته هغه وشلوې او ضایع کړي عمر ورته وایي ته مه ویرېږه او د دې ترڅ خپلو معبودانو قسمونه یاد کړل چې هرو مرو یې د لستلو وروسته تاسې ته بیرته د سپارم په دې خبرو یې د خور په زړه کې د هغه د اسلام قبلولو هیله پیدا شوه او د عمر فاروق رضی الله عنه خور عمر ته وویل ته د خپله مشرکانه عقیدې له کبله پلیت او نجس فقط پاک انسان ته اجازت ده چې دا په لاس کې واخلي او بس لا یمسه الا المطهرون د دې خبرې په اوریدو عمر رضی الله عنه پاڅېد او غسل وکړه له دې وروسته یې خور ورته صحیفه ورکړه په هغې کې صورت طه لیکل شوی و طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د هغه یوه کرښه ولوستله ویې ویل دا څکلی او عزتمن کلام دی کله چې خباب د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېدله هغه راووت او ویل ای عمره په الله تعالی قسم زه امید لرم زه هیله لرم چې الله رب العزت د خپل رسول دعا ستا په حق کې قبوله کړې ده ځکه پرون مې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورید چې داسې دعا یې فرمایله اللهم اید الاسلام بابي الحکم او بعمر بن الخطاب ای الله د ابوالحکم چې ابو جهل دی یا عمر بن خطاب په وسیله د اسلام مرسته وکړه نو زه امید لرم چې الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کې قبوله کړې وي د دې سره عمر وویل چې داسې ده نو ای خبابه ما ته د محمد رسول الله ځای وښیه چې په خدمت کې حاضر شم مسلمانانو ته او صحابه و کرامو ته د الله رب العزت د دین تعلیم ورکوي عمر خپله توره ځان سره واخیست رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې حرکت وکړ دروازه یې وټکوله ورسېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو څخه یو تن دروازې ته راغی دروازې نه یې وکتل ویې لیدل چې عمر د خپلې تورې سره ولاړ دی او توره هم لوڅه د عمر په لاس کې ده چې کله یې عمر ولید بیرته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شه دروازه یې خلاصه نه کړه او رسول الله ته یې ویلې ای د الله رسوله د دروازې شاته عمر بن خطاب د لوڅې تورې سره ولاړ دی خو خبر نه ول چې الله رب العزت حضرت عمر فاروق ته هدایت کوي او راولي یې محمد رسول الله څخه سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله تره و او د عمر فاروق نه درې ورځې تر مخه په اسلام مشرف شوی و هغه وویل تاسو عمر ته اجازت ورکړئ ځکه دا هم ډېر قوي ځوان و که چیرې عمر د خیر په نیت راغلی وي هغه سره به موږ مرسته وکړو او که عمر په اړه وي او د شر اراده ولري نو هغه به په خپله توره باندې له منځه یوسو دا هغه وخت و چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د الله له طرفه وحی هم نازلیدله د وحی په حالت کې و او چې کله به په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی راتله په رسول الله به ډیر زیات فشار و بدن به یې سخت ګرم و او د مبارک وجود نه به یې د ملغررو په شان خولې بهیدلې عمر ته دروازه خلاصه کړه عمر راننوت رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغی رسول الله مخې ته وروت او په حجره کې عمر د ملابند څخه راونیوه او په تیزه راکش کړه او عمر ته یې وفرمیل عمره د څه لپاره راغلی آیا ته نه ویرېږي چې هغه عذابونه الله رب العزت په ولید بن مغیره نازل کړل یا په نورو مشرکانو چې الله هغه په تا باندې نازم کړي تر څو پورې به په خپل کفر او شرک کې ته روان یې د الله نه نه ویریږي او دا یې ورته ویلې په الله قسم چې ته بلا د خپل کرغیړن کار څخه فارغ شوی نه چې الله تعالی به در باندې یو لوی مصیبت را نازل کړي لکه څنګه چې په نورو مشرکانو باندې نازل کړ عمر جواب ورکړ ای د الله رسوله په دې منظور او په دې نیت راغلی یم چې په الله او د الله په رسول او هغه څه یې چې راوړي دي ایمان راوړم او عمر دا ناره پورته کړه چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله د شهادت کلمه یې ولوستل د عمر فاروق د شهادت د کلمې په اوریدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیر لرزونکې ناره پورته کړه په کور کې موجوده ټول صحابه کرام پوه شول چې عمر په اسلام مشرف شو او ټولو د تکبیر نارې پورته کړې د دې سره د خپلو ځایونو نه راپاڅېدل د عزت او قوت احساس پکې راپیدا شو او ډاډمن شول چې د حمزه او عمر رضی الله عنه په ایمان راوړلو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت او ساتنې انتظام وشي او دوی به د بېوزله مسلمانانو غصب شوي حقوق هرومرو له دښمنانو څخه او د مشرکانو څخه اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په لاره کې تکلیفونه تیر کړل زحمتونه یې تیر کړل هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ ولاړ ول هغوی به ځپل کېدل هغوی ته به سپکې سپورې ویل کېدلې هغوی به رټل کېدل خو هغوی صبر کوه د الله رب العزت نه اجر غوښته نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صبر او د هغه د ثبات او استقامت نتیجه دا شوه چې د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې ځوان او د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ځوان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي او کفارو او مشرکینو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکوي او د دوی په کړنه باندې د دوی په بلنه باندې او د دوی په مبارزې باندې د اسلام مقدس دین د دنیا هر ګوټ ګوټ ته رسیږي الله رب العزت دې موږ ته هم د دعوت او د بلنې توفیق راکړي او کوم ستونزې او تکلیفونه چې موږ ته رارسیږي په دې دې الله موږ ته ثبات او استقامت او صبر نصیب کړي او الله دې د خپلې رضا دپاره وګرځوي قدرمنو اوریدونکو په بلې خپرونې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د قریش مشران راځي هغه به واورو نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم